پېښور صدر نه یو بنده دا سوال کوي، یو زنانه د خپل خاوند قدر عزت نه کوي او خاوند ته کنځل او بد رد وایي د دې څه حکم دی؟ په شریعت کې د خاوند قدر عزت په ښځه باندې لازم دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله نه غیر بل چاته سجده کول روا وی، نو ما به دې زنانو ته حکم کړې وې چې خپل خاوند ته سجده وکړي، خو د الله نه غیر بل چا ته سجده روا نه ده، نو ددې وجې نه ښځه به خپل خاوند ته سجده نه کوي، که یو خاوند خپلې ښځې ته دا حکم وکړي چې د دې یو غر د کاڼي واله د دې بل غر ته یوسه او د هغې غر کاڼي بل غر ته، په ظاهره دا کار د دې ښځې د وس نه بهر دی، خو انکار به نه کوي، اګر چې دا کار کولی نه شي، خو بیا هم د خاوند. مخکې به انکار نه کوي نو د خاوند قدر عزت په ښځه باندې لازم دی کومه ښځه چې د خاوند په مخ کې ګستاخي کوي نو دا سخته ګناهګاره ده په قرآن او حدیث کې د داسې ښځې لپاره سخت وعید راغلی دی د دې عبادات قبلیږي نه تر څو چې خپل خاوند یې رضا کړي نه وي. یو بل بنده دانش آباد نه سوال کوي چې صلات تسبیح د جماعت سره کیږي کنه بیا خاص کر د زنانو د پاره دې څه حکم دی نو د نفل نفل لمونځ که هغه صلات تسبیح وي او که نور نفل وي په جمع باندې مکروه دی نفل لمونځ که صلات تسبیح وي او که هر یو لمونځ وي په جمع باندې مکروه دی البته یو کس چې امام وي يو يا دوه وسره مقتديان وي نو نفل کولی شي زيات کوي يا خلکو ته دعوت ورکوي چې موږ په جمع نفل کوو راځئ موږ سره مرګري شئ نو دا جائز نه دی. بل یو بنده بخشوپل نه سوال کوي رکوع او سجده کې تسبیح څومره مقدار ویل پکار دي په رکوع کې سبحان ربی العظیم او په سجده کې سبحان ربی الاعلی درې ځله ویل دا سنت دي. د دريو ځلو نه زيات ويل مکروه نه دي، پنځه ځله، اووه ځله، البته امام به کم مقدار کې وي، درې ځله به وي، زياتي به ځکه نه وي چې په دې قوم کې بوډا، بيمار، ضعيف، کمزوری بنده به وي، نو امام به د هغوی خيال ساتي، ډېر اوږده رکوع، سجده، قيام به نه کوي. بل يو بنده د علي مسجد نه د هغه سوال دا دی چې یو سړی د شوګر مریض دی او د روژې په حالت کې د هغه شوګر کم شو یا زیات شو او ډاکټر ورته وایي چې په خوراک څښاک به کوې روژه به نه نیسې نو د ده لپاره څه حکم دی؟ د دې جواب دا دی چې کله د یو بنده روژه نیول د بیمارۍ د زیاتېدو سبب جوړېږي او یو دینداره د صوم و صلات پابند ډاکټر مشوره ورکړي چې ته روژه مه نیسه نو دې بنده له روژه نه نیول جایز دي یا غالب ګومان د ده دا وي چې زه روژه ونیسم نو زما د بیمارۍ د جوړېدو رفتار کمېږي یا زه نور ناجوړه کېږم نو ده له روژه ماتول جایز دي په معمولي قسم بیمارۍ باندې روژه خوړل په کار نه دي. د مردان نه یو بنده سوال کوي چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې د زنانو لپاره د تعلیم حاصلولو اجازت شته او که نشته دی ددین علم زده کول په نارینه زنانه دواړو باندې لازم دی او دنیوی تعلیم لیکل لوستل به قدر ضرورت زنانو لپاره په خپله زده کول او بل ته ښودل جایز دی. بل یو بنده د سربند کلی نه سوال کوي چې کوم حیوانات چې د هغې غوښه خوړل حلال دي د هغې ګردې لرې وغیره خوړل جایز دي او که جایز نه دي؟ جواب دا دی چې د کومو ځناورو غذا او خوراک نجاست وي، د کومو ځناورو خوراک مردار وي، پلیتي وي، هغه ځناور د هغوی غوښه حرامه ده، لکه، شرمښ، ګیدړ، سپی، پیشو وغیره، د کوم حیوان خوراک یې پاک وي او ښکار نه کوي، مزاج کې پلیتي نه وي، د هغې غښه حلالې دي. د حلالو ځناورو لرې حلال دی. حلال ځناور کې طوطي، خارو، کورکوړه، مرغۍ، مړز، ځنګلي غوا، بته، خرګوش وغیره او دا لرې د حلالو ځناورو حلال دی مکروه نه دی. هسې خلکو بدنام کړی دی نور لرې حلال دی. د کوم ځناور هګی جایز دي کم نه د کم ځناور چې غوښه حلاله ده د هغې هګی هم حلالې دي د غوښې او د هګی حکم یو دی. د ماشوخېلو نه یو بل بنده سوال کوي نارینه زنانه پینټ شرټ کې لمونځ کولی شي او که نه دا جایز دي او که ناجایز نو دا پتلون پینټ شرټ چې په کومه علاقه کې دا د کافرانو یو خاص علامه ګڼلی شي نو هغه ځای کې د دې اغوستل جایز نه دي او په دې کې بیا لمونځ مکروه دی. کوم ځای کې چې د کافرو شعار او خاص علامه نه وي نو په هغه ځای کې د دې استعمال جایز دی. په رمضان المبارک کې چې فرض لمونځ څوک ځان له د ماسخوتن وکړي نو بیا د وتر په جماعت کې شاملېدی شي او که نه؟ چې یو بنده په داسې وخت کې جومات ته را اورسېد چې فرض شوي دي نو اول به دې ځان له فرض مونځ وکړي بیا به سنت وکړي بیا به د امام سره په تراوو کې په جمع کې شامل شي او په اخر کې د امام سره به وتر وکړي او کومې تراوې چې ترې نه پاتې شوي هغه به د وترو نه وروسته وکړي. بل یو بنده تپوس کوي چې د رضاعت موده څومره ده؟ یعنې یو ماشوم څومره مودې پورې د زنانه پيس کلي شي چې د هغې په دغې موده کې دغه زنانه د ده رضاعي مور جوړېدی شي. د ماشوم د پيو څکلو موده د خپلې مور يا د پردۍ مور دا دوه کاله پورې ده، يعنې دوه کاله پورې ماشوم د خپلې مور يا د پردۍ مور پی رودی شي، دې نه پس جايز نه دي، البته د نکاح د حرمت د پاره دوه نيم کاله موده ده. یعنې دوه نیم کاله کې دننه دننه که یو ماشوم یا ماشومه د پردۍ زنانه پی وري وي نو دغه زنانه د دې ماشوم یا د دې ماشومې رضاعي مور شوله او د دغې زنانه بچي، زامن، لوڼه د دې ماشوم یا د ماشومې لپاره رضاعي روڼه خویندې شو نکاح یې ورسره جایز کیږي نه. یعنې دوه دوه نیم کاله کې که د پردۍ زنانه پی یو ماشوم یا ماشومې ورودل نو د دغې پی ورکوونکې زنانه بچي د دې ماشوم یا د دې ماشومې لپاره روڼه خویندې شو نکاح یې ورسره کیږي نه د چا کور کې که د رضاعت مسئله پیښه شي نو یو مستند عالم ته دې پخپله ورشي او فرضي مسئلې تپوس دې نه کوي بلکې حقیقتاً نوم دې واخلي چې فلاني ماشوم يا فلانې ماشومې د فلانې زنانه پۀ رودلي دي، اوس د فلاني يا د فلانې نکاح کول غواړي، جائز دي يا ناجائز، نو په فرضي مسئله به دې تپوس نۀ کوي، بلکې حقيقت دې بيان کړي، د هغې نه پس د مستند عالم نه دې د نکاح په باره کښې فتوا واخلي. بل يو بنده چغرزو نه د هغه سوال دا دی چې يو بنده یو نارینه د خپلې بي بي مهر نه ادا کوي نو په شریعت کې د ده څه حکم دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د یو زنانه سره نکاح وکړي که لږ مهر وي او که زیات مهر وي خو ده نکاح وکړله او د ده په زړه کې د مهر د ادا کولو نیت نه و نو ده دغې زنانه ته دوکه ورکړله بیا دا بنده که بغیر د ادا کولو د مهر نه وفات شو نو دا بنده به د الله په دربار کې داسې حاضریږي لکه چې ده دغه زنانه سره زنا کړې ده. یعنې مهر ادا کول دا د دې زنانه حق دی په خاوند باندې، که ادا یې نه کړ نو دا بنده قرضدار یې د دنیا نه رخصت شوی دی، ګناهګار دی پرې. بل یو بنده تپوس کوي. چې یو سړی هر کال په رمضان کې زکات ادا کوي اوس هغه د حج داخله کړې ده نو د دغه حج په دې پیسو باندې به دی زکات ورکوي او که به نه ورکوي منظوري راغلې ده یا نه ده راغلې خو د حج لپاره یې داخله کړې ده او دی په رمضان کې کال په کال زکات ورکوي نو اوس به دی د حج د دې پیسو زکات ورکوي او که نه ورکوي؟ نو جواب دا دی چې د حج لپاره کوم رقم داخله شوې ده که سرکاري کاته کې ده هم او که پرایویټ کاتو کې ده هم د حج په دغې رقم باندې به دې زکات ورکوي څه زکات ساقطیږي نه. ځکه دا زکات دا پی د د حج دا پیسی دا یو قسم امانت پرتی دی که دی حج له نه ځی دی دوباره درخواست کولی شی چی ماله خپلی پیسی واپس راکړی زه نه ځم نو دا د ده د اختیار نه وتلی نه دی لا خرچ شوی هم نه دی نو دی بیا زکات ورکوی بل یو بنده دین بهار کالونی نه د هغه سوال دا دی چی یو زنانه خفه شوله د خاوند د کور نه پلار کره لاړله. څو کاله پس په عدالت کې دعوه کوي د تېرو شوو کلونو د خرچې مطالبه کوي نو په خاوند یې دغه خرچه کېږي او که نه؟ جواب دا دی چې کومه زنانه د خپل خاوند نافرماني کوي او د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره تللي وي نو په خاوند باندې نفقه واجب نه ده که دا ښځه نافرمانه وي او د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره تلي وي نو نفقه لازمه نه ده په خاوند باندې تر څو چې دا خپل کور ته واپس راغلي نه وي چې واپس راشي بیا په خاوند باندې نفقه شته او که دا ښځه فرمان برداره ده او خاوند پرې ظلم کوي نو بیا په خاوند باندې نفقه شته د خاوند د ظلم نه پلار کره تلي وي نو بیا به نفقه خاوند ورکوي. د چینې کلي نه یو بنده دا سوال کوي چې یو ماشوم په ناظره یا په حفظ باندې قرآن شریف ووې نو په داسې موقعو باندې دا مور پلار خپل خپلوان پروګرامونه کوي خلکو له دعوت ورکوي ماشوم ته نوې جامې ورکړي په پالنګ یې خېژوي که جینۍ وي کالي ورته اچوي او دا رنګ د ختم په موقع باندې تصویرونه وغیره یاده کړله او ختمه یې کړله، نو په دغې خوشحالۍ کې هغه یو اوښ حلال کړی و او خپل خپلوان، یاران، دوستان، متعلقین هغه یې راجمع کړل او په هغوی باندې خوراک وکړ، نو د داسې خوشحالۍ په موقع باندې خیر خیرات کول دا جایز دي او سنت طریقه ده، البته بې ضرورته د زنانو اجتماع کول، فخر او ریا کول یا د خپل حیثیت نه زیات پروګرام کول، قرض اغشتل او خرچونه کول دا جائز نه دي، ددې نه ځان ساتل پکار دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دولس کاله کې سورة بقره ياده کړې وه، په دې کې چې څومره احکام دي هغه هم ياد کړي نو د ختم په موقع باندې هغوی د اوښ قرباني کړې وه. بل يو بنده د باړې نه هغه دا سوال کوي، که څوک ووايي چې زما فلانی کار وشو نو زه به ګډ یا چیلې علالوم او د جومات په حافظانو به یې خورم نو دې خوراک نه نور خلک خوراک کولی شي او که نه؟ نو داسې الفاظ عرفاً د نذر لپاره استعمالیږي نو دې وجې نه دا نذر دی او لازم دی یا خیرات پرې لازم دی که د مریض د جوړیدو لپاره چا منښته کړي که زما فلانې مریض جوړ شو نو زه دومره خیر خیرات به کوم، ګډ چیلې به حلالوم، پیسې به ورکوم، نفل به کوم، روژه به نیسم، نو چې دغه مریض یې جوړ شو، نو دا شی پرې لازم شو چې کوم یې ویلی دی. که د مصیبتونو د دفع لپاره یې ویلي وي، یا د یوه مقصد حاصلولو لپاره یې دا نذر منلی وي او دغه مقصد حاصل شو، هغه بلیاتو او آفاتو نه بچ شو، نو دا کوم منښته چې ده کړې ده، هغه دې پوره کړي، که دا د خوراک شېو یا نغدې پیسې وغیره وې نو چې چا نذر منلی دی، منښته یې کړې ده، دغه بندی په خپله هم نشي خوړی او د هغه مور پلار نیا نیکه او دا رنګې بال بچ یې هم نشي خوړی او مالدار یې هم نشي خوړی. مور پلار نیا نیکه دې ته اصول وایي او دا بال بچ زامن لوڼه نوسا نوسي دې ته فروع وایي. نو اصول او فروعو باندې جایز نه دی چې چا منخته کړې ده اصول او فروعو له به یې نه ورکوي او مالدارو له به یې هم نه ورکوي نور خپل خپلوان لکه ترونه ماما ګان وغیره رویرې رویرونه خورزې خوريونه که غریبانان وي نو هغوی یې خوړی شي مالدار یې نه شي خوړی بل یو بنده د علي مسجد نه دا تپوس کوي چې د فضل خرچې په باره کې اسلامي هدايات څه دي؟ دې باره کې قرآن پاک کې الله فرمايي چې، ان المبذرين کانوا اخوان الشياطين، دا اسراف کوونکي، تبذير کوونکي، دا د شيطانانو وروڼه دي او دا شيطانان چې دي نو دا د رب نافرمان دي، وکان الشياطين لربه کفورا، دا شيطانان دا د رب ډېر نافرمان دي نو چې کوم بنده فضول خرچي کوي نو دی د دغه ډېر نافرمانه شیطان ورورولۍ کې راغی نو فضول خرچي د قرآن او د حدیث په رڼا کې یو لویه ګناه ده د ګناه په کار کې پیسه لګول یا بې موقع او بې ځایه خرچ کول دې ته تبذیر وایي دې ته اسراف وایي نو دا تبذیر د اسراف په نسبت باندې لویه ګناه ده د صدر ګړی پيښور نه یو بل بنده تپوس کوي چې اعتکاف کې کله کیناستل پکار دي او په دې کې د کومو خبرو خیال ساتل پکار دي نو اعتکاف د پاره د رمضان په شلمه روځ باندې د رمضان په شلمه د مازیګر نه رستو د ماښام نور ډوبیدو نه مخکې د اعتکاف نیت کول پکار دي او د اعتکاف ځای کې کیناستل پکار دي اوس اعتکاف والا بنده ده ته معتکف وایي او د ده د ناستې ځای ته معتکف وایي نو دا معتکف به د معتکف نه بغیر د حاجت شرعي نه او بغیر د حاجت طبعي نه بهر وځي نه اعتکاف والا بنده به د اعتکاف د ځای نه بغیر د حاجت شرعي نه بهر نه وځي، حاجت شرعي دا دی چې دی په کوم جومات کې دی او فرض که په دغه ځای کې د جمعې لمونځ نه کېږي، خوا کې بل جومات کې د جمعې لمونځ کېږي، نو دا د ده شرعي حاجت دی چې دی بل جومات ته جمعې لمانځه لپاره لاړ شي، په دې شرط که دا ښاریه وه، ځکه چې په ښاریه کې د جمعې لمونځ شته او په بانډو کې د جمعې لمونځ نشته، خپل جومات کې د ماسپښین لمونځ به وکړي. حاجت طبعي، هغه دا دی چې دا بنده بې اودسه شوی دی، نو دی به اودس چاردام د پاره سبیل ته وځي، نو د مسجد د احاطې نه فناء مسجد کې یا بهر چې د اودس ځای دی هلته به لاړ شي، یا د اودس ماتي د پاره به د جومات نه بهر وځي او فرض که که دا جومات ونړېده، راپرېوته، نو دی د دغې خطرې د وجې نه بل جومات ته بیا تلی شي. ددې نه غير بله وجه باندې به د اعتکاف د ځای نه وځي نه او که دی ووته نو د ده اعتکاف به مات شي. بل يو بنده د جمرود غونډۍ نه تپوس کوي چې صدقه فطر په کومو خلکو باندې واجب دی؟ صدقه فطر سرسايه نو سرسايه يا صدقة الفطر دا په هغه بنده باندې واجب دی چې هغه ازاد وي مسلمان وي صاحب نصاب وي آزاد وي نو په غلام باندې صدقة الفطر نشته مسلمان وي نو په کافر باندې صدقة الفطر نشته دی صاحب نصاب وي یعنې مالدار وي نو په غریب باندې صدقة الفطر نشته دی اوس دغه صاحب نصاب بنده چې ده سره مال دی په دې مال باندې کال تیریدل شرط نه دی. و چې د ورکوټي اختر په ورځ باندې دی صاحب نصاب وي نو دی به خپله سرسایه ورکوي. په سړي باندې د خپل نابالغه بچو سرسایه هم لازمه ده او د خپل کور والا صدقه، صدقة الفطر، په دې سړي نشته او د بالغو بچو پرې هم نشته البته که دی په خپل طبیعت باندې د خپلې بیبي او د خپل بالغو بچو سرسایه ورکوي، ورکولی شي. نصاب چې دی نو دا دوه نیمې پنځوس تولې سپین زر، ساړې باون تولې چاندي یا د دې د قیمت برابر که چا سره څه مال حال وي نو دا صاحب نصاب دی. د چاندۍ قیمت اوړي روړي کله کمیږي کله زیاتیږي په دې وجه باندې مقرر نه دی مقدار د پاکستانو روپو چې همیشه د پاره به څومره روپی وی اوس موجوده وخت کې که چار سو نوی روپی باندې تولا چاندی شی نو پچیس هزار ست سو پچیس روپی نصاب دی که چاندی ګرانه شوله نو ددې نه به بیا نصاب ږزیاتیږی که چاندی ارزانه شوله نو ددې نه به کميږي يو بل بنده د مردان نه دا سوال کوي چې دا خبره مشهوره ده چې تر څو پورې په جومات کې جمع نه وي شوې هغه وخت پورې زنانه په کور کې مونځ نه شي کولی نو دا خبره صحيح ده او که صحيح نه ده نو دا خبره صحيح نه ده بلکې چې کله د سحر منز نارینه په جماعت کې چې کوي نو حدیث مبارک کې راغلي اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر سړی دې په ښه رڼا کې منز وکړي یعنې د انوار خطو ته دیرش منټه پنځه دیرش منټه پاتې نو داسې وخت کې رڼایي لګېدلې وي د سړو منز ثواب په دقه وخت کې دی او د زنانو مونځ وختي په تیاره کې خو چې د سبا ټیم داخل شوي وي نو مونځ زنانه کور کې کولی شي بل یو بنده د باجوړ معروفه کلی د هغې نه سوال کوي بعضې خلک د ستورو په ذریعه باندې د خلکو د قسمت په حقله معلومات ورکوي او د دوی نفع او نقصان ورته ښايي ددې علم نجوم څه حقیقت دی؟ اوس دغه بنده چې دا د ستورو په ذریعه باندې د خلکو قسمتونه بیانوي او دا خلک ترې تپوسونه کوي، نو دغه بنده که د عیبدانۍ دعوه کوي چې زه عیبدان یم او د د غیبو خبرونه ما ته معلوم دي، نو د غیبدانۍ په دعوه باندې به دا سړی کافر شي او که د غیبدانۍ دعوه نه کوي، نو دا سړی فاسق دی. د علم نجوم زده کول او دا خبرې او دا کاروبار کول، تعلیم، تعلم، دا حرام دی. په دې باندې یقین مه کوئ. تاسو سړکونو د پاسه چې ناست یئ او خلکو ته د هغوی قسمتونه ښئ، نو دی دې ځان له خپل قسمت سم کړي. د مټه مغول خیل نه یو بنده سوال کوي، که د چا په ذمه قضا مونځونه وي او د هغې تعداد ورته معلوم نه وي، د دې په حقله د شریعت څه حکم دی؟ ده کم بنده په ذمه باندې چې قضا مونځونه وي شمار معلوم نه دی نو دغه فرض مونځونه د نفلو په شانتې لوستي شي یعنې ټول رکعتونو کې به د سورت فاتحې سره یو سورت یا یو څو آیاتونه کم از کم درې آیاتونه وي څلور رکعتیز مونځ او درې رکعتیز مونځ لکه د ماښام درې رکعته فرض یا د ماسخوتن وتر، دا به د تردد په صورت کې څلور رکعته کوي، تردد دا مطلب چې زما په ذمه باندې قضا لمونځونه اوس پاتې شته او که نشته دی، څه حده پورې بنده قضا لمونځونه په یقین وکړل، اوس یې شک دی چې یاره زما په ذمه نور قضا لمونځونه شته او که نشته دی، نو درې رکعتیز لمونځ به څلور رکعته کوي، د ماښام څلور رکعته، د ماسخوتن وتر هم څلور رکعته، په درېیم رکعت به دعای قنوت وایي، په څلورم نه، په درېیم رکعت، ځکه که د ده په ذمه باندې د ماسخوتن وتر نه وي، د ماښام درې رکعته فرض نه وي، نو دا دی اوس نفل کوي. او نفل په شریعت کې درې رکعته نشته نو څلور به وکړي خو دا خبره یاد ساته چې یقیني د ماښام لمونځ د چا په ذمه پاتې نه به څلور نه کوي او به درې وي د ماسخوتن وتر یقینا د چا په ذمه پاتې او به درې وي دا د څلورو حکم هغه وخت کې چې کله د ده تردد دی چې یره زما په ذمه د ماښام لمونځ یا دا وتر پاتې شته یا نشته دی. د قضا منځونو راګرځولو طریقه دا ده چې د چا تاریخ معلوم وي، وخت معلوم وي نو هغه تاریخ به یادوي، مثال په طور باندې د چودة سوه بیس هجري د رمضان د اولې ورځې مونځ پاتې نو دی به دغه تاریخ هم یادوي چې د چودة سوه بیس هجري د رمضان د اولې ورځې د سحر مونځ کوم، د اولې ورځې د ماسپښین مونځ کوم. نو چې تاریخ یاد وي نو هغه تاریخ به یادوي او که نه بې ترتیبي دومره راغلي چې تاریخونه او ورځې نه وي یادې نو بیا به نیت داسې وکړي چې نیت مې وکړ د زړه د اخلاصه څلور رکعته فرض قضا لمونځ کوم د اول ماسپښین، د اول مازیګر، د اول ماسخوتن نو چې کوم لمونځ ده اوس وکړ او د ده په ذمه کوم اول د ماسپښین یا مازیګر یا ماسخوتن پاتې و هغه وشو نو دغه پسې چې کوم دویم نمبر دی اوس به هغه اول شي نو سبا چې دی بیا مونځ کوي نو وي د اول ماسپښین د اول مازیګر نو هر یو مونځ به پخپله اول درجې ته راځي او ادا کیږي تر دې چې اخر ته به ورسیږي یا داسې هم نیت کولی شي چې نیت مې وکړ د زړه د اخلاصه څلور رکعته فرض قضا مونځ کوم د اخر ماسپښین د اخر مازیګر نو د ده په ذمه چې کوم مونځونه پاتې نو دې کې د دې اخر طرف نه ادایګي شروع شوله تر دې چې انتها ته به ورسیږي دا رنګ اول سبا اول ماښام وغیره نیت اصل کې د زړه قصد او اراده ده په خولې ویل ضروري نه خو په زړه باندې راوستل ضروري دي که د خولې په نیت کې یو بنده خطا شو لکه د مثال په طور باندې د مازیګر ادا مونځ کوي، د نن ورځې د مازیګر ادا مونځ کوي او د ده خولې له رالل د ماسپښین خو په زړه کې دي چې مازیګر نو د مازیګر مونځ وشو او که په زړه کې دي چې مازیګر خولې له ماسپښین راغی او دی د مازیګر نو زړه کې د مازیګر نیت دی ټیک دی او که نه زړه کې ماسپښین وو او وو مازیګر نو دا مونځ نشو نو اصل نیت د زړه معتبر دی بل یو بنده د جمرود نه تپوس کوي چې کوم سړي ته د جنازې مونځ یا دعاګانې یادې نه وي نا به څه کوي په کومه طریقه باندې به مونځ کوي نو د جنازې په مونځ کې څلور تکبیرونه فرض دي که یو تکبیر هم ترې پاتې شي نو مونځ ونه شو او په مانځه کې دا دعاګانې ویل دا سنت دي نو که یو بنده ته دا دعاګانې یادې نه وي نو دا صرف تکبیرونو ویلو باندې د جنازې لمونځ وشو، دعاګانې یادول به بیا کوي، کوم بنده چې پنځ وخته لمونځونه کوي نو د جنازې لمونځ دې هغه په دې طریقه وکړي چې د دې مرده د جنازې لمونځ کوم په دې امام پسې مې نیت دی الله اکبر. دې نه پس بیا سبحانک اللهم ویل دي نو پنج وقته لمانځه کې چې کوم سبحانک اللهم وایي همغه سبحانک اللهم دې ووایي یو جل ثنا او که ټکې ورله نه ورځي ادې پریږدي بیا الله اکبر ورپسې بیا درود شریف دې نو د جنازې غه خاص درود که ورله نه ورځي نو پنج وقته لمانځه کې چې کوم درود شریف دې نو پنج وقته مونځ چې چا له ورځي نو هغه له د جنازې مونځ هم ورځي او که پنج وقته مونځ هم برابر یې چرته نی کړي او نه پوهیږي نو داسې بنده د جنازې نیت به وکړي چې د دې مرده د جنازې مونځ کوم دی امام پسې مې نیت دی الله اکبر او څنګه چې امام الله اکبر وایي نو دی به هم الله اکبر وایي اخر کې به سلام وګرځوي مونځ د جنازې وشو خو بیا د یادولو کوشش دې شروع کړي. بل یو بنده هم د جمرود نه سوال کوي چي په تراوح کي اولني رکعت کي قرائت کم او په دویم رکعت کي زیات قرائت کول دا جائز دي او که ناجائز؟ نو که تراویح دي او که د تراوح نه غیر نور لمونځونه دي دویم رکعت د اول رکعت نه زیات اوږدول دومره مقدار چي دویم رکعت د اول رکعت نه درې آیاته زیات شي یا د دې نه هم زیات شي نو داسې عمل مکروه دی او که چېرې دویم د اول نه په مقدار د یو ایات یا دوو ایاتو زیات شي نو دا څه باک نشته دی، کراهیت په کې نشته دی، جایز. بهتره دا ده چې اولنی رکعت اوږد وي او دویم رکعت د هغې نه کم وي، ړومبنی رکعت زیات او دویم د هغې نه کم. یو بنده تپوس کوي چې. یو بنده تپوس کوي چي د یو مسلمان پرده پوشي څنګه عمل دی؟ په یو مسلمان پرده اچول؟ جواب دا دی چي که چا یو مسلمان د ګناه په کار لیدلي وي نو مستحب دي چي پرده دي پرې واچوي، د ده حیا دي اخلي نه چاته دي النوي. حدیث شریف کې راغلي دي چې چا د یو مسلمان که نارینه وي او که زنانه یې پرده پوشي یې وکړله، پرده یې پرې واچوله، الله به د قیامت په ورځ باندې د ده پرده پوشي وکړي، الله به په ده هم پرده واچوي، خو په دې شرط باندې چې دغه بنده د ګناه دا کار بار بار نه کوي، د دې بنده د پویولو کوشش دې وکړي شي چې د ګناه د دې کار نه منې شي. که دا بنده د ګناه د دې کار نه نه منې کېږي نو دا ليدونکی بنده دې حاکم وقت ته درخواست وکړي چې دا فلانی بنده فلانی د ګناه کار کوي جرم کوي حکومت به يې منې کړي يا د ده د خاندان داسې بنده چې هغه دې منې کولی شي نو هغه ته به اطلاع ورکړي چې دا فلانی د دې فلانی ګناه نه منې کړه حديث مبارک کې راځي چې من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه چا چې په یوه مسلمان پرده واچوله نو الله به پرې د قیامت په ورځ باندې پرده واچوي یو بنده باندې چې پرده دې واچوله نو حدیث مبارک کې داسې چې کان کمن احیا معودتن معودتن لکه چې جمده خخه کړې شوي لور کافرانو به خخوله لکه چې هغه یې جمده کړله یو بنده تپوس کوي چې ما قسم خوړلی دی او بیا مې دا قسم مات کړی دی نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ کوم بنده چې قسم خوړلی دی نو دا قسم په درې قسمه دی یمین منعقده داسې قسم چې په راتلونکي وخت کې د یو کار کولو یا د نه کولو قسم وشي دې ته يمين منعقده وايي. بيا د دغه قسم خلاف کار وشو يعنې قسم يې مات کړ نو په دې بنده باندې د شريعت د طرف نه حکم دا دی چې دی دې لسو مسکينانو ته دوه وخته درميانه درجې واله خوراک ورکړي يعنې دا قسم خوړونکی چې په خپل کور کې څنګه خوراک کوي درميانه هغسې خوراک به لسو مسکينانو ته دوه ټيمه ورکړي. یا لسو مسکینانو له به جامې واخلي د نارینهو لپاره که اخلي نو کمیس پرتوګ او که زنانو له اخلي نو کمیس پرتوګ او لوپټه نو لسو مسکینانو ته جامې ورکول یا د لسو مسکینانو کې هر مسکین ته د صدقة الفطر په مقدار باندې غلا یا د هغې قیمت دې ورکړي او که دغه طاقت یې نه و دا مالي کفاره ده که د مالي کفارې طاقت یې نه و نو بیا درې ورځې پرله پسې روژې به نیسي دا حکم قرآن پاک کې الله فرمایي چې فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه د دې قسم کفاره لس مسکینانو ته درمیانه درجې واله طعام یا جامې یا غلام ازادول خو موجوده وخت کې غلام نشته فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام نو بیا که مالی کفارې طاقت یې نه و نو درې روژې به نیسي دا یمین منعقده شو یو یمین غموس دی هغه دا چې په تېر شوي وخت کې یو بنده قسم خوړلی دی او په دروغ یې خوړلی دی، که یو کار یې کړی دی او ورته ښه یاد دي او دی وایي چې ما نه دی کړی او په دې باندې زه قسم خورم، کار یې کړی دی، دی وایي ما نه دی کړی، یا یو کار یې نه دی کړی او دی وایي ما کړی دی او زه په دې باندې قسم خورم، نو دا په دروغ قسم په زمانه ماضي کې یو کار کړی دی او یا نه دی کړی او په دروغ قسم خوري، دې ته یمین غموس وایي. نو په دنیا کې د دې کفاره قرآن حدیث کې نه ده ذکر شوې، البته د ده سزا دا ده، کفاره یې دا ده چې په جهنم کې به الله غوټې ورکوي. درېیم یمین لغوه دی، نو یمین لغوه. دې ته وایي چې د یو سړي تکیه کلام وي هسې عادت یې وي چې خبره کوي نو دی ورسره قسم کوي والله چې دا کار داسې دی او قسم دی دا کار داسې دی نور د ده د قسم اراده اړوده نه خو دی هسې عادت جوړ شوی دی تکیه کلام نو په دې کفاره نشته دی خو دا عادت ښه نه دی دا دې پرېږدي دا قسمونه دې نه خوري که په دروغ وي او که په رښتیا وي د قسمونو نه ځان بچ کول پکار دي. بل یو بنده تپوس کوي که یو بنده ته چې هغه مستحق د زکات دی هغه له دومره پیسې ورکړې شي چې هغه پرې حج له یا عمرې له لاړ شي نو دومره زکات ورکول او د هغه پرې بیا حج کېږي او که نه؟ د دې جواب دا دی چې یو بنده له به دومره زکات ورکړي چې هغه حاجتمند دی د هغه هغه حاجت قدرې پرې پوره شي قرضدار دی قرض یې پرې خلاص شي خو دومره زکات ورکول مناسب نه دي چې دی پرې غني شي او مالدار شي، دوه نیمې پنځوس تولې سپین زر د دې قیمت دا نصاب دی نو د نصاب په مقدار به ورکوي نه کولای که نو دا کار مکروه دی زکات وشو خو دا کار مهکروه دی نو چې دی مستحق د زکات ته دی فقیر مسکین ته چا دومره رقم ورکړ چې په هغې حج یا عمره کیږي نو زکات وشو. بیا د دې سړي خپله خوښه ده چې په دې باندې حج او عمره کوي یا په نورو ضروریاتو کې لګوي، نو که حج او عمره یې پرې وکړله نو وشوله، دومره زیات ورکول مکروه دي. بل یو بنده تپوس کوي چې یو بنده د غوسې په حالت کې د کفر الفاظ ووې او بیا په دغه الفاظو باندې ښپېمانه دی او ملامت دی نو دی به څه کوي؟ د دې جواب دا دی چې د خولې نه د کفر الفاظ ایستلو باندې بنده کافر کیږي اګر چې دی په زړه کې په ایمان باندې مطمئن دی خو په خولې یې د کفر الفاظ چې ووې نو دا سړی کافر شو نو ده له پکار دي چې دی دې اوس په صدق توبه وباسي د الله نه دې معافي وغواړي چې آینده به داسې الفاظ نه وایم. نو ایمان به تازه کی او که واده یې کړي نو نکاح به هم تازه کی نو د کفر الفاظو نه په ټوقه کې دې هم بنده ځان وساتي او په قصد کې هم په غصه کې هم په خوشحالۍ کې هم د دې الفاظو نه دې ځان بچ کړي بل بنده تپوس کوي چې رکوع او سجده کې تسبیحات څو ځله ویل پکار دي که دا بنده امام وي نو دی به د خپلو مقتدیانو خیال ساتي، ځکه په دې قوم کې مقتدیانو کې بوډا هم وي، بیمار هم وي، کمزوري هم وي، نو دی به د دغه کمزورو خیال ساتي، کمزوری، بیمار، بوډا، د هغوی خیال به ساتي، رکوع سجده به ډېره نه اوږدوي چې په هغوی باندې بوج راشي، دا رنګ قرائت به هم دومره ډېر نه اوږدوي چې په دې مقتدیانو باندې بوج راشي، دا کمزوری او بوډا او بیمار راغورځېږي. تکلیف ورته رسیږي نو داسې اوسط درمیانه درجه نو رکوع او سجده کې تسبیحات درې ځله ویل سنت دي امام به د قوم خیال ساتي او که ځان لمونځ کوونکي وي امام ځان لمونځ کوي یا مقتدي ځان لمونځ کوي او طاقت یې شته نو د دریو ځلو نه زیات ویل افضل دي خو طاق کرت ناتکه درې ځله پنځه ځله اووه ځله امام به زیات نه وی دله دا زیاتی مکروه دی ځکه په قوم باندی بوج راځی او عام بنده ځان لمونځ کونکی دی دی دری ځله ووایی د دریو ځله نه زیات هم ویلی شی پیغمبر علیه السلام فرمایی اذا رکع احدکم فلیقل ثلاث مرات سبحان ربی العظیم وذلک ادناه یو کس له تاسو کله رکوع وکړي نو دی دې درې ځله ووایي چې سبحان ربی العظیم او دی کم مقدار دی واذا سجد فلیقل چې کله سجده وکړي نو دی دې ووایي چې سبحان ربی الاعلی ثلاث مرات سبحان ربی الاعلی به درې ځله ووایي وذلک ادناه وان زاد او که چېرې د دې درېو ځلو نه زیات وایي فهو افضل نو دا د درېو ځلو نه زیات ویل افضل دي. او بیا د دریو ځلو نه زیات چی نو ناتکه کرتی به وی لکن اذا زاد فالسنة انه یختم علی الوتر په ناتکه کرت به بند کی. بل یو بنده سوال کوي چې صلات تسبیح په جمع باندې لوستل جایز دي او که نه؟ او زنانه په جمع باندې صلات تسبیح کولی شي او که نشي کولی؟ د دې جواب دا دی چې صلات تسبیح دا نفل دي. او د نورو نفلو په شانتې د صلات تسبیح جمع هم مکروه ده ځان ځان له دې کوي په جمع دې کوي نه ها که یو بنده نفل کوي او بل بنده ورسره ودریږي یو یا دوه نو یو یا دوه بندیان که امام سره ودریږي او دوی جمع باندې نفل کوي نو کولی شي خو نور خلک به رابلي نه چاله به دعوت نه ورکوي چې راځئ موږ په جمع باندې نفل کوو. يو يا دوه جائز يوازې نفل کول جائز يو مقتدي يا دوه مقتديان جائز درې يا د دريو نه زيات مکروه دي او د زنانو جمع مکروه ده د زنانو جمع که فرض دي او که نفل دي د زنانو جمع مکروه ده بل یو بنده تپوس کوي چې یو بنده د شوګر مریض دی او په روژه کې شوګر کم شي، بې هوشه شي، را وغورځېږي، نورې بیمارۍ پرې هم راتلی شي، نو ډاکټر ده ته وایي چې خوراک څښاک کوه، نو دا روژه ده له ماتول جایز دي او که نه؟ که یو دینداره ډاکټر چې هغه په خپله باندې روژې نیسي او د دین پابندي کوي، نو که داسې دینداره ډاکټر ووایي چې دا بنده دې روژې نه نیسي، دې مريض ته روژه کې نقصان دی نو د ډاکټر په وينا باندې داسې بنده روژه خوړلی شي چې د ده مرض زياتيږي په ده نور مرضونه راځي ده نه عبادات پاتې کيږي نو داسې وخت کې ده له خوراک څکاک کول جائز دي دې دې کوژه کړي په زړه کې به دا قصد او اراده وکړي چې الله ما له صحت راکړي نو زه به بيا خامخا د دې روژو قضا راوړم کوم بنده چې د جوړېدو امېد یې نه وي، نه جوړېږي، نو داسې کس دې په وخت باندې فدیه ورکوي، په هغه باندې دوه کیلو غنم یا اوړه یا قیمت د یوې روژې په بدل دې ورکوي، نو دا په وخت فدیه وشوله، بیا هم که الله صحت ورکړ نو دا بنده به روژه نیسي، قضا به راوړي او دا پیسې دا صدقه شوله. یو بنده سوال کوي چې. د وترو په جمع کې اخري قاعده کې امام سره یو بنده شریک شو نو دی به اوس څه چل کوي؟ نو ده د جمع ثواب را لاندې کړ، د وترو په جمع کې اخري قاعده کې شامل شو نو د جمع ثواب یې را لاندې کړ، چې امام سلام وګرځوي نو ځان لمونځ کوونکی چې وتر څنګه کوي نو په اقه طریقه باندې به دی وتر شروع کړي او که دی بنده د قاعدې په ځای باندې اخیري رکعت را لاندې کړي وي نو اخیري رکعت چې ده امام سره وکړ نو حقیقت کې دا اخیري رکعت دی اګر چې ده اوس اول وکړ نو د امام سلام ګرځولو نه وروسته به دی باقاعده د سبحانک اللهم نه شروع کړي اعوذ بالله بسم الله الحمد ورسره سورت به ووایي دا حقیقت کې اولنی رکعت شروع شو. دا اولنې رکعت د امام د کړي رکعت سره به یوځای کړو نو دوه شو نو په دوو باندې به قاعده وکړي نو بیا د قاعدې د عبده و رسوله نه پس به ودریږي بسم الله نه به شروع کړي الحمد او قل هو وغیره به ووایي او دا د ده دویم رکعت دی یوازې پاتې شوی په دې به بیا قاعده وکړي او سلام به وګرځوي. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په اواز تاسو د اول نمبر نه پس د دویم نمبر کیسټ سوال جوابونه اورئ دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټیلیفون نمبر دی دوه سوه پچپن انتیس باره. او که چېرې دا زنانه حامله وه نو د ماشوم پیدا کیدو پورې موده عدت دی چې ماشوم پیدا شو نو د دې ښځې عدت ختم شو که هغه لږ وخت کې پیدا شو که ډیر وخت کې نو دغه متعین موده عدت په دې کې زنانه له پکار دي چې دا به زیب و زینت نه کوي دا به د ډول کالي نه اچوي دا به خوشبو نه لګوي رانجه به نه اچوي تیل به نه لګوي نکریزې به نه کوي، خشته، رنګینه، ډولۍ جامې به نه اچوي او بغیر د عذر شرعي نه د خپل کور نه بهر به وځي نه، په خپل کور کې به دننه وي. دغې مودې ته چې دا څومره دې صبر وکړ نو دې ته عدت وایي. دا عدت د الله پاک د طرف نه یو حکم دی او په دې حکم باندې عمل کولو باندې الله پاک دی له ثواب ورکوي. دا څه قید نه دی. حاملې ښځې د دې نېټه، ان یضعن حملهن، چې دا خپل حمل اوځای کوي بچې راوړي. نو اوس که دا سړی وفات شو او هغه لا په تخته پروت دی، جنازه یې تللې نه ده او دقه وخت کې ماشوم پیدا شو نو هم عدت ختم شو. انسان مرګ او ژوند او د دې ژوند تمام حالات په دې کې د انسان امتحان دی. په امتحان کې د کامیابۍ لار معلومول د هر انسان ذمه واري ده چې دی دې دا معلوم کړي چې په کومه طریقه باندې به زه کامیاب شم په کومه باندې به ناکام شم نو د دین مسئلې زده کول په امتحان کې د کامیابېدو لپاره ضروري دي. یوه مسله د دین زده کول، حدیث مبارک کې راغلي چې چا یو آیات زده کړ نو د سل رکعته نفلو نه یې زیات ثواب دی او که یو باب د علم چا زده کړ، یو څو مسلې چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده کړ نو د زر رکعته نفلو نه یې زیات ثواب دی. نو د دين مسئلې د انسان د پاره يادول د دنيا او د آخرت د کاميابۍ د پاره ضروري دي. نفلي عبادات هم د ثواب کار دی او مسئلې زده کول هم د ثواب کار دی خو په مسئلو زده کولو باندې ثواب د نفل عبادات نه زيات دی. نو د يوې مسئلې يادولو يا د يو آيات يادولو ثواب د سل رکعاتو نفلو نه زيات دی. او د یو څو مسلو چې باب د علم ورته وي نو د زر رکعته نفلو نه زیات ثواب دی اوس د دوو رکعتو نفلو ثواب څومره دی ابوداود شریف کې د جهاد په باب کې یو حدیث مبارک دی چې پیغمبر علیه السلام د الله په حکم باندې د مدینه منورې نه شمال طرف ته یو علاقه ده خیبر ورته وایي په دغه علاقه یې جهاد وکړ او الله پاک امداد وکړ ډیر مال غنیمت مسلمانانو ته په لاس راغی پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو باندی تقسیم کړل یو صحابی په خپله برخه کی تجارت وکړ او څه لږ وخت کی هغه ډیره ګټه وکړله په هغی باندی خوشحاله شو پیغمبر علیه السلام ته راغی وی چه نن ما دومره ډیره ګټه کړی ده چه په دی وادی کی به دومره لویه ګټه بل چا کړی نه وی. نو پيغمبر عليه السلام ترې تپوس وکړ چې څومره ګټه دې کړې ده؟ نو دی ورته وي چې درې سوه اوقيې مې ګټلي دي، يوه اوقيه څلوېښت درهمه ده، درهم د سپينو زرو روپۍ ده، درې نيمې ماسې سپين زر دي، نو درې سوه اوقيې، يوه اوقيه څلوېښت نو تين سو له پچاليس کې چې ضرب ورکړې نو باره هزار درهم شو. د موجوده نرخ په حساب تقریباً اوولس نیم لاکه روپۍ یې ګټلې وې. نو دا صاحب ډېر زیات خوشاله و. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې د دې نه ډېره ګټه درته وښیم؟ ویل، او، وایي د فرض لمانځه نه وروسته چې دوه رکعته وکړې نو د دې نه ډېر ثواب دی. نو د اوولس نیم لاکه روپو د خیرات نه زیات ثواب په دوه رکعته دی، نو که یو بنده د دین یوه مسئله زده کړي نو د سل رکعته نفلو نه زیات ثواب دی او که یو څو مسئلې د دین زده کړي نو د زر رکعته نفلو نه ثواب زیات دی، اوس د دې دوو رکعتو دې ثواب باندې د دې اندازه معلومه کړه، نو د دین مسئلې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي، نارینه وي او که زنانه وي. روزانه چې کوم حالات پېښېږي هغې کې د الله رضا معلومول او ناراستیا معلومول نو د الله د رضا کارونه کول او د ناراستیا نه ځان بچ کول دې سلسله کې چې د عامو مسلمانانو کوم سوالونه دي د هغې جوابونه. د باړې نه بنده تپوس کوي چې د کورونو، دوکانونو وغیره مالکان په کرۍ چې خپل مکان ورکوي نو پیشکي رقم اخلي او هغې ته پګړی نوم ورکوي، پټکې نوم ورکوي، نو دا جایز دي او که جایز نه دي؟ که دا پګړی او پټکې که داسې وي چې د کور یا د دوکان مالک دغه خاص رقم واغشت او کرایه دار ته یې دا کور یا دوکان ورکړ او دا مالک مکان دغه رقم دې کرایه دار ته بیا واپس نه ورکوي او دغه کرایه دار چې بیا کله دوکان یا مکان پریږدي نو بل بنده له ورکړي او د هغه نه پرې خاص رقم والي د دې نه کم یا زیات یا برابر او بیا هغه چې ځي نو هغه بل ته ورکوي. د مالک مکان صرف د سرای کرايه سره کاري او نور يې اختيار نه وي نو دا قسمه پګړی او پټکې ناجايز او حرام البته که مالک مکان د دوکان يا د کور مالک دی يو خاص مقدار باندې رقم بطور امانت واخلي په دې غرض باندې چې دې کور يا دوکان کې د بجلۍ بل که د کرايه دار نه شارټ شو یا د ده د وجې نه دې کور کې داسې څه کار وشو چې ابادۍ ته نقصان رسېدلي وي، مرمت وغیره غواړي، د هغې د ضمانت په طور باندې رقم واخلي او کله بیا د مکان کرایې والا، دوکان یا مکان کرایه دار، دې دا مکان پرېږدي، دا دوکان پرېږدي او ده ته خپل ټول رقم بیا واپس کېږي. او د ده له طرف نه چې کوم کمی راغلی هغه ترې پاتې کړی شي لکه بجلی بل ورپسې پاتې یا دوکان کې څه نقصان شوي مکان کې نقصان شوي د هغې د مرمت مناسب پیسې ترې واخلي نورې ورته واپس کړي نو دغه امانت پیسې دا پګړی او پټکی نه دی د دې اخیستل جایز خو کرایه دار ته به دا واپس کیږي. بل یو بنده له پیښور دا سوال کوي چې په مونځ کې د صفبندۍ متعلق. د قرآن او د حدیث حکم څه دی؟ پیغمبر علیه السلام به د صفونو نیغولو ډیر زیات اهتمام کاو، چې مانځه ته به پیغمبر علیه السلام ودریده، صحابه کرام به په صف کې ودریدل، نو پیغمبر علیه السلام به ورته آواز کاو، سوو صفوفکم، سوو صفوفکم، صفونه نیغ کړئ، فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة، صفونه نېغول دا اقامة الصلاة د مونځ درست کول دي او دا به هم فرمايل چې جوخت جوخت ودرېږئ رصوا صفوفکم وقاربوا بينها جوخت جوخت ودرېږئ يو بل سره او فرمايل به يې چې زه وينم چې شيطان داخلېږي د صف په منځ کې لکه د ګډې ورکوټې بچې چې ورننوځي دقه شانتې دوی دا شيطانان په دې صفونو کې ورننوځي چې کوم بندیان لږ لرې لرې ولاړي یا صفونه نیغ کړئ که کوږ مه ودریږئ کني زړونه به هم کاږه شي او پیغمبر علیه السلام به صحابه کرام وایي چې زمونږ په اوږو به یې لاس کیښود په مانځه کې چې نیغ شئ مخکې شئ وروسته شئ مختلف کیږئ مه کني زړونه به هم یو بل سره مختلف شي نیغ صفونه د فرشتو دي نو د فرشتو د صفونو په شانتې صفونه جوړ کړئ نو صفونه نېغ جوړول بلکل سیده او جوخت جوخت ودرېدل، د دې تاکید پیغمبر علیه السلام بار بار کړی دی چې صف جوړ شي نو یو کس دې په صف کې نه مخکې کېږي چې یو خوا هم ګوري او بل خوا هم ګوري ده ته ځان نه ښکاري او نورو ته ښکاري د ده د وجې نه صف کږېږي بلکې امام چې مخ راواړوي او مقتدیانو ته وګوري چې کوم مخکې دی کوم وروسته دی هغه ته دې ووایي چې ته مخکې شه یا وروسته شه صف به نېغ شي پوندې چې یو بل سره برابر کړې شي نو صف نیغیږي. پنجو ته مه ګورئ د چا خپه اوږده ده او د چا خپه لنډه ده نو چې پنجو ته ګورې په هغې صف نه نیغیږي بلکې پوندو ته وګوره پوندو سره صفونه نیغیږي. بل یو بنده د بادیزو نه دې سوال کوي چې په قرآن شریف کې د سود خور په حقله څه حکم دی؟ سود خور دسره د الله او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنګ دی که چېرې یو بنده د سود کاروبار کوي او دې منې کېږي نه نو قرآن کې الله فرمايي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو د الله پاک د طرف نه ورته او د الله د رسول د طرف نه دوی ته اعلان جنګ دی. نو کوم یو بنده د الله او د رسول په مقابله کې جنګ کولی شي؟ او بل دا چې سود الله پاک حرام کړی دی او تجارت یې حلال کړی دی، واحل الله البیع وحرم الربا، واحل الله البیع وحرم الربا، الله پاک بیع حلاله کړې ده، وحرم الربا، او سود چې دی نو دی حرام کړی دی. د سود یوه روپۍ چې چا وخوړله لکه چې ده شپږ دېرش کرتې زنا وکړله، نو د زنا نه هم زیات وعید په دې باندې راغلی دی. بل یو بنده تپوس کوي چې په یو ملک کې قحط او ګراني راشي نو د دې څه وجه ده؟ نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو قوم کې د سود لین دین رواج شروع شي، او سود پکې عام شي نو ضروریات زندګي هغه الله پاک په دوی باندې ګراني راولي د ضروریات زندګي ګراني پرې راشي کوم شی چې ضرورت دی هغه ډېر ګران ملاوېږي او په کوم قوم کې چې رشوت عام شي نو د دښمنانو رعب او غلبه په هغوی باندې زیاته شي. د کجورۍ نه یو بنده تپوس کوي چې د روژې په میاشت کې یو سړی د امام سره په وترو کې دویم یا دریم رکعت کې شامل شي نو دې دعاء قنوت امام سره وایي به که نه خپل باقي مانده مونځ کې به وایي؟ نو کوم بنده چې په په درېم رکعت کې د امام سره په وترو کې شامل شو نو دی به په دغه درېم رکعت کې د امام سره دعاء قنوت د امام سره به ووایي، حقیقت کې دا درېم رکعت دی د ده او په ادایګۍ کې دا د ده د امام سره ړومبی شو چې امام سلام وګرځو نو په حقیقت کې چې د ده کوم اول رکعت دی هغه به وکړي بیا دغه دویم رکعت به وکړي په دې طریقه باندې به مونځ پوره کوي. بیا اخر کې د دعای قنوت ویلو ضرورت نشته دی. لعل دي زلفان دي تور دي د مازاغ په کجلو دو چشمان دي شملتا نظر ولل دي زلفان دي ډیر نبیان راغلي دي او نو پکستا پشان اے حبیبی کبریا گویا دی پاسی پد قرآن سوچی حسینان دی ولل دی زلفان دی ولل دی زلفان دی تور دی د مزاغ پاک جلو دو چشمان دی شملتان زار او ستا چې غلامان یو مونږ تا باندې قربان یو ستا له برکت نبی فقر کې شاهان یو ستا چې